دا کسان پندو بابا جی راغی لوی جوبا یې اچولې وه لوی پټکی والی و لوی پیر و د تاسو په شان دا بې عقله او کمعقل خلک پرې ورمات شول هله جي و هله صاحب او هله صاحبه او ښکته پورته ورته کېدل چې یو څو کاله پیری او مریدي وکړه نیم پېښور نه زیات خلک مریدان شول د پیری مریدۍ له خلک ډېر ځکه ځي چې هغه نرم شی دی تکلیف پکې ځکه استاد ته چې راځي خیرات ته ټول راځي او کته چې راځي جنگ دی نو ان شاء الله چې په دې ټول جماعت کې پنځه کسان نرم شي لار څوک زی نو پیره مورده کې څه تکلیف نشته بس تخپیر ولا بس غټ گذر خوبونه وینا کله چې خو په پېښور کې ځان مضبوط کړ نو بیا خپل مریدان راوغوښتل د بجلیګر مولانا د خولې نه هم دا خبره تاسو اورېدلي کې سټ کې شته ورته وایي چې تاسو لا پته شته چې دا ورمړ به بجي ته ورمړ به بجي ولې وایي هغه مو ورته چې مونږ ته خو پته نشته وی چې دې ته ورمړ به بجي ځکه وایي چې دا ماښام ټایم خپل شاګردان ښځې او نر راغونډ کړي او بیا اعلان وکړي چې اور مړ نو هغه غری کې چې کوم اور او دیو بل یا مړ کی نو بیا د خپل شاګردانو کې چې کومې جنکه او کومه لکانی دا په یو بل باندې داسې داسې کیږي لا یاذ بالله په یو بل سوري دته ځکه ور مړ بابا جی وای دا ډېر نو ګمرا سړی دی خلک په ورغلو کور نه راتاو شو راوېستو په لته باندې شي انګریزان را ننوتل الله تعالی نن خلک ورځي پاندو بابا چې لوی بزرګ دی الله دې داسې بزرګ تام کړي یاد ساته د پیره او د بزرګې په جامه کې همیشه يهودو نصارا ملتره نه خو بس ما ته څه وې چې په یو ګنټه کې بسړې کومه د حق خبره وکي خبره مې کوله يهود او نصاراو مسلمانانو ته د اسلام په جامه کې ګوړه کې پټه ولا زهر ورکړل مسلمانانو په فضایل راوړل عقیده یې تیرې راکړه محمد ابن عبد الوهاب نجدي رحمه الله هغه واس پورته کدا عقیده هغه چغه وواله، نن د هغه کتابونه وګورئ، د هغه په کتاب کې به دا ونه ګورئ چې اودس په دې ماتېږي، اودس داسې کولی شي، روژه داسې ساتلی شي، لمونځ داسې کولی شي، د فلاني شي داسې ثواب دی، د محمد بن عبدالوهاب نجدي په کتابونو کې به دا ونه ګورئ. ټوله عقیده ده دا شی الله به داسې مني الله به داسې مني الله نه دې که دا خلاف وکړو کافر به شي که داسې دې وکړو کافر به شي پیغمبر به داسې مني او که داسې دې ومنلو کافر به شي هغه دې ټولې دا خبرې د عقیدې خبرې په دې سړی مسلمانېږي په دې کافر کېږي داسې دې که وکړل د دین نه به وځې داسې دې که وکړل اسلام نه به خارج شي داسې دې که وکړل ایمان به دې مات شي کله چې د عقیدې او د نظریې خبره وکړه پیران یې ورپسې پورته کړه بدنام شیخ الاسلام عبدالحلیم ابن تیمیه رحمه الله هغه د عقیدې او د نظریې خبره وکړه په هغه وخت کې یو لوی پیر و ابن العربي په نوم باندې یو ابن العربي هغه دی چې کتابونه یې لیکلي دي دا نه دی دا جدا سړی دی دا حق پرست عالم دی یو پیر دی ابن عربي په نوم باندې تېر شوی دی هغه د شیخ الاسلام ابن تیمیه دومره بدنامي وکړه چې نن مولیانو ته یې نوم اخلي ته به وایي چې که چېرته توبه مې دي خدای العیاذ بالله د د پلار قاتل دی هغه د عقیده او د نظر 27 جلد فتاوا لیکل دا مجموعه الفتاوا لابن تیمیه رحمه الله پشیار باندې کتاب لیکل دی منهاج السنت نبویه فی رد الشیعه والقدریه دو جلد غټ غټ ټول د عقیده او د نظریه خبرې کړې دي سخت بدنام کړي دي نه نوم نشته او څوک چې نوم اخلي هغه خپل پچ کړي اهل حدیث په دنیا راغلل، هغوی د عقیدې او د اسماء او د صفاتو خبره وکړه، خلکو وویل چې غیر مقلدین دي، دا دین نه مني، دا مذهب نه مني، دا اسلام نه مني، هغه یې بدنام کړل او دیوار سره یې وجنګول. وروسته پنجپیریان، اشاعة التوحید والسنة، والا راغلل، هغوی د عقیدې او د قرآن خبره وکړه، دومره یې بدنام کړل چې نوم یې څوک نه اخلي. نن دې پنجپیریان د عقیدې او د نظریې خبرې پرېږدي، دا تاسو زړه نه وای او بیا هم پر دې قران قسم دې چې وا بل خبره یا پرشتیا وکړي چې په دنیا کې تلاوت نه تلاوت نه تلاوت پرې ده په دنیا کې زده کړه د ټولو نه زیاته د کم کتاب کمه ده ټولو نه زیاته کمه زده کړه ده د خلاصې زده کړه د منیې شته، د اردو کتاب شته، د تاریخ شته، د منیې شته، د قدوري شته، د چا وړوکی بچی چې څنګه قرآن په لږ ناظره ختم کړي، رشید بیان یې شروع کړو، خلاصه یې وویله، صرف یې وویل، نحو یې وویله، ضربه یضرب ضربا یې وویل، ترکیب یې زده کړ. چې څومره دا لوی کتاب دی هغومره دا ولې پاتې دی رستو وجه څه ده وجه څه ده وجه څه ده دا پاتې ځکه دی چې دا د عقیدې خبره کوي د څه شي خبره کوي دې کې خبره دا ده چې په دې مسلمانېږي او په دې کافر کېږي ځکه دا پاتې دی او دا نور کتابونه مخکې ځکه دي چې هغه کې دا کې دې خبره هغه کې دا خبره ده چې کدا لوال او خړان دومره ثواب دی او که په بل چا دي ګیره غوړه کړان دومره ثواب دی او که سپین پټ کې دی او هلو هتر دی ولا ګون دومره ثواب دی او جمعه چې لاړې خوشبوې دی ولا ګالا دومره ثواب دی پیاز مخره بل چا ته تکلیف رسي دومره نه دا خبره خدای راستي چې نن زدار باب شروع کم نن چې نن زه درته دا رباب شروع کړم چې د دخشي دومره ثواب دی او د دخشي دومره ثواب دی او د پټکي دومره ثواب دی او د ګیرې دومره ثواب دی او مړه کفر خو داسې شی نه دی مړه نه سړی کافر کېږي نه که قبر ته چې مفتي صاحب څوک لاړو هلته یې سجده وربخښې بله خبره خو نه دی جي بله ورځ مې یو لوی علامه تقریر اورېده لوی علامه چې جبرائیل چې الله کوم یو ځای ته ولېږي لکه مثال زه تا دې ځای نه کرکو ته ولېږم نو چې کرکو ته دې ولېږم ته به کرکو کې وې کنه دلته خو نه وې کنه او که کرکو نه دې دلته راولېږم دلته به یې کرکو کې به وی چې اصف بن برخیا دومره لوی طاقت لرلو چې هغه وایي چې سلیمان علیه السلام سره ناست و دلته هم موجود و او د بلقیس په تخت هم موجود و نه دلته نشته و نه هلته نشته و هلته هم و دلته هم و او دومره اوږد لاس یې و د ولایت چې هغې ځای نه یې تخت راوچت کړو دلته یې او جاهل د دې نه نه و خبر چې قرآن کې دې آیت د لاندې پخو مفسرینو لیکلي دي چې دا تخت راوړونکی اصف بن برقیه یوازې نه دا سلیمان پخپله و پیغمبرو د نبوت په طاقت الله په قوت باندې راوړی هغه ضعیف قول مشهور کړی چې سليمان عليه السلام په دربار کې یو ولی ناست یې د دوی زور دا دی چې د ولی درجه د پیغمبر نه اوچته ده او حالان کې دې قران ویلي دي غورا چې څوک د ولی درجه پیغمبر نه و چته وګړي په یو شي کې اکافر نو دا کتاب ځکه شاته کړو دا څومره بوډاګان چې دي اکثر نه تر دې سره وو دا 50 50 کاله منځونه یې چې وکړل ته به وایي چې دې د منځ ټکداران دوی نه تاسو کو ورته وای چې یره جی او داس مونږ روجا پلانې شه مور پلان هر څه خبره اموږ ته پاتې ای موږ ډیره تجربه ده دې غړي ترجمه هو یره نه نه نه ویلې دا ستاسو دشمن کتاب دی او دې دې دشمن کتاب دا ته په خلوه چې زما د الله کتاب دی ستا عمل دا وایي چې دا ته نه مانې ستا عمل دا وایي چې دا ستا ایمان والا کتاب نه دی ستا عمل او ستا کردار دا وایي چې تا دې سره دښمني ده په دې خبره پوهېږې او که نه پوهېږې خبرې مې خوږې وکړې او که ترخې مې وکړې زه نه ستاسو زکات خورم او نه ستاسو سرسایه خورم خبره مې درته هغه وکړي چې کومې د خدای دا خو د دشمن کتاب دی دا زمونږ هغه کتاب دی چې مونږ یې نه منو دا زمونږ هغه کتاب دی چې دا ټولو نه سپک ګڼو کم سړی چې وایي چې زه دا خوږ ګڼم به درو زمونږ یو ملګری دی هغه نه ما یې ورځ تپوس وکړو ما یې خدای نه نه یېرېږي وایي نه ما یې کافر به شي وایي چې ولې کافر کوي ما یې ولې وې چې یو خو دا خلک خدای نه نه یریږي او بل بیا په دروغ وایي چې زه ترې یریږم وې زه خو کم از کم دروغ خو نه یم صفا وایم چې ته نه یریږم نو زه درته صفا وایم چې والله که دا کتاب مونږ منو والله په خوله خو پوه نه شي پورت ځان شم او د ازاد شم مونږ ځکه کوی چې په مانځه پیسې نه لګي جیل ته پې نه ځي کرنل اډر وشو د تانې نه چې څوک جومات ته لاړو پنځه روپۍ به یې جرمانه وي او یوه شپه به جیل یې رکړه تا په سترګو دا سپین ګیري ولیدل یاد وساته دا مې د زړه خبره درته وکړي خفه کېږي او که خوشحالي په نظریاتو سړی نه شړی نه خفه زمونږ دا نظریه ده چې دا د عقیدې کتاب دی نو خبره مې دا کوله په امت کې چې کم عالم زه کرک ولتلی وم نو کرکو کې چې کله موږ د مدرسې بنیاد کېښود هلته یو نس نامه یو استاد و هغه لاړ وي چې زه اسلام آباد له ځم هلته زموږ لوی لوی افسران دي چې زه هغونه چانده کړم بس تللی و په خپل سر نو هغه ته خو د خپل کلي کرنیلان معلوم نو په هغه کلي کې یو کرنیل دی د ملیشې هغه په اسلام آباد کې هغه له ورغلی ورته یې ولیدي چې بهترین ملا مار وسته داسی مفتی دا ټنګوله مفتی دا وړه زبردست مدرسه شروع کړي چندار وته هغه ته تاسو کړي چې دا مفتی د دول خلاف ته وکنه نو هغه کرنل د ډول ډیر سخت شوقي یو نه څه ته ویلي چې هغه وی چې ډول نشه شای سره دنیا کې نشته دې نشه شای سره هغه هغه ته ویلي دې ته مولا وي وخت به نه سره داسې مو لاره یاده وه چې هغه دا نه بدلوي نو نن سبا کم سړی چې د ډولو د بجیو د سرڼي ایا د هغو خبرو چې کم په دې امت کې مشهورې دي تاسو په دومره سره د مخام ټیم چې وظیفه وباسي ته مړی په دې باسې ته په خپل رشوت خورې ته وایې چې که زما مړي ټول عمر دې قرآن سره دښمني کړې ده او زه لس منه وریجې پخې کړم خدای به په دې وبخي نو دې تمې باندې ګوره مه کېږئ په دې تمې مه کېږئ والله چې په دنیا کې د پدې قران کتاب ایمان نشتا چې پنځم لکه من باندې تا خدای وبخینو دا خدای بیا دا خدای نه چې دا قران را لګلې دا بیا بل انسان چې الله جنت او جهنم ته لګي په عقیده لګي په څه شي لګي او عقیده دې شي نه تکیږي چې تاسو ته ټول خبره ان شاء الله ته خبره بمره تاسو ته خلکو دا ویلي دي چې دا بس مونځ زده کوه یاره بس مونږ لمونځونه او بل ته تېر کړو جي لمونځونه مونږ نو که مونځ دې تېر کړو زده دې کړو څه دنیا به ورانه چې ایمان دې نه دی زده د دې د دې جومات دا بنیاد چې نه وي که نه بله بلډینګ پې جوړېږي چارې پې بهرحال تقریر مې چې کوم کوه هغه په ځای پاتې شه، کوم ایتونه مې چې ویلي وو هغه هم په ځای پاتې شو، د مقصد خبرې ډېرې پاتې شوې، خو مختصره خبره دا ده چې انسان کې دوه قسمه خلک ته یو ته کافر وایي بل ته مسلمان بل بل تقسیم پکې شته سړی به یا مسلمان یا به کافر او دا مسلمان او کافر په څه شي جوړیږي په سترګو په پوزې په رنګ په ډول ناپاکي دی چا چې عقیده د اسلام د هغې ته مسلمان وي چا چې عقیده د کفر د هغې ته کافر وي که د جومات کې ولاړ وي عبدالله ابن ابی پیغمبر علیه السلام پسې اول سب کې موږ کولو خو وکافر په دې نه مسلمانېږي په پټکي نه مسلمانېږي په لباس نه مسلمانېږي په چېلو نه مسلمانېږي په ترجمو یوازې نه مسلمانېږي په علم کولو نه مسلمانېږي په خلاصې ومنې نه مسلمانېږي په برګې جانډې او په تورې جانډې نه مسلمانېږي یاد وساته کله چې قبر ته تلاړ شي او تعالی نکیر و منکر راشي نه تا توئی مولانا خلاصولی شي نه د فضل الرحمن خلاصولی خلاصولی شي او نه د مفتی محمود خلاصولی شي او نه د شیخ القرآن پنځپیر خلاصولی شي خلاصولی شي څه ضرورت دی چې په دروازه یې ودرایي ستا ضرورت دا ودراوه په زړه کې دې باندې خلاصېږي شیعګانو یې چې کله چې د ماتم ورځ راشي نو تور لباس اغوندي یو شیعه تور لباس نه واغوستی چا ورته چې کپړې کیون کالې نه یې پهنې هې هغه ورته چې دل کالا ہونا چاهیے چې څه کاله شي زړه کې دنه قران چول پکار دي که تاسو دا خیالي چې موږ په دې فیشن او پوزیشن مسلمان شو هندوستان په دې ناراض چې دا کتاب بس بنیادی مثال مې دا درکړ چې چا په دنیا کې د عقیده او د نظریې خبره کړې ده خلکو بدنام کړي محمد ابن عبد الوهاب نجدی دی وګوره شیخ الاسلام ابن تیمیه دی وګوره ورپسې دی اهل حدیث وګوره ورپسې دی پنځپیریان وګوره ورپسې دی دا قران وګوره خلکو دا قران ولې پرې خیره ځکه چې دی قران کې دا کې خبره او ما تاسو نه بار ها په دې جمعات کې هغه دا غستره چې تاسو نه د الله په مخ کې پورته کې چې تاسو په خپل جمعاتونو کې ترجمه شو راکړی تاسو ما سره حق کړی کنه دې کړی ان العهد كان مسؤولا شروع کړی درخچن قرآن وی ان الله دا کان مسئولا دا حد بتپوس ترکی حدیث وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې کم سره لاس لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له سوچ په وادي کلک نه دا سره دین نشته تا ته ولې سوچ وایي چې ته دین دین خو ستاسو ټیکه ده اگر کته یې اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا الله ده حضر جمع ایمان کامل نصیب کا